فرمایي چې الله رب العزت اسرائیل علیه السلام راواستوي موسی علیه السلام موسی علیه السلام لره چې اسرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې رالی نو دا ورته و پرمل عجیب ربک د خپل رب د اجل پیغام قبول کړه یعنی الله رب العزت ته ستا مرګ دا منظور دی یعنی ستا روح چې دی هغه به زه قبض کوم وی قال فلطم موسی عین ملک الموت موسی علیه السلام ډیر جلالی وو ډیر نو داغه فرشته چې دا هغه پر دا مخ باندې ووهل چې د هغه ملائک سترګې ورويستل نو قرار دغه اسرائیل علیه صلوات و سلام دا سترګې ګویا په لاس کې راخسته و اراله الله ته والله ته ویلې ولی الله زه خو موسی علی السلام لره ورلم هغه دا دا دا دا ترتیب زما سره وکي الله رب العزت ورته و فرمایلی ته ورسه موسی علی صلوات و سلام ته وایا چې ته د یو غیب پر ملا باندې لاس کښېږده د غوی پر ملا لاس کښیږده کچیر تريد الحیات فزع يدك على مد ثور فما توارت يدك من شعره فانك تعيش بها سنه ورته ویل ته ورسه د یو غوی پر ملا باندې لاس کښیږده ستا تر لاس چې هر څو بیشتان لاندې رالو پر هر بیشته به وتا ته زه یو یو کال عمر چې دی هغه درک خیر اسرائیل علیه صلوات و سلام د انسان په شکل کې وو بیرته واپس رالی موسی علیه السلام ته ویلې چې الله فرمایي ته دا شی وکه ورسه دی یو وې پرملا باندې لاس یا دواړه لاسونه کښېرته چې هر څو بیشتان تر لاس لاندې رالو سل رالو زر رالو نو پر هر بیشته به یو یو کال زوتا ته عمر چې دی هغه درک وای موسی علی السلام ورته ویلي قال ثم ما بیا به چش کیږي یا سل یا زر یا یو لک یا دو لک کال زما عمر سلو پس لا هغه به څه نو اسرائیل سم ته ثم تموت بیا به مرې بیا به تعالی را مرګ خامخا راځي نو قال فالان من قریب بیا ورته چې یا یا بس خبره صحیح ده بس ما روح وس قبس کا خو صرف خبره دا ده چې ربي ادنني من الارض المقدسه رميه بحجر ویل ولی الله بزما سره دا احسان وکا ما و بیت المقدس ته دومره نږدې کا لکه یو څه چې ډبره غورځي تر کومه ځای چې دونه ما ور نږدې کا یعنی بیت المقدس ته ما ورسوه یا الله و بیا پیغمبر علی صلوات و سلام و فرمایل والله لو انی عنده لارایتکم قبره الى جنب الطريق عند الكثيب الاحمر رواه بخاري ومسلم د الله رسول فرمایي والله که زعل توای نو ما به تی ته د موسی علی السلام قبر در شوولې دا سی وسره غونډې ده د خاورو یو پوله د غټه آلته په لار کې د موسی علیه صلوات و سلام قبر دی بیش پیغمبر علیه صلوات و سلام مبارک کله معراج ته تلی بیا پر د لار تیر سو بیا و پرمیل موسی علیه صلوات و سلام په خپل قبر کې پر مانځه باندې ولاړو صحیح سو یند دې صدا معلومه سو عزیزانو ژوند چې دی هغه پای لري یا کال یا پنځه یا لس یو د الله ژوند چې دی هغه پای نه لري هغه عبد الاباد چې بلل کیږي ازل الازال چې بلل کیږي هغه یو الله دی نو موسی علی صلوات و سلام بیا ورته ویل چې بیا به څه کیږي ول بیا به بیا تعالی مرګ خامخا راځي نو چې اورځ مرګ راځي عزیزانو نو ما ته نن ولي خوشاله چې اورځ مرګ راځي یعنی موسی علیه السلام ته هم ژوند خوند ورکوي لیکن چې بیا د مرګ خبر ولره رااله چې پر دا وخت بیا هم ری یا نو ټیک د سید نو دون عمر بیا څه ضرورت دی بس اوس لازمه روح چې دی هغه قبض کا نو فرمایي چې موسی علیه صلوات و سلام دا اسرائیل علیه السلام ولي وواهي فرمایي هغه وجه دا و چې اسرائیل علیه صلوات و سلام د انسان په شکل کې رااله موسی علیه صلوات و سلام چې وکتل دا اوس انسان وګوره او زما روح قبض کېده وګوره دا خو د الله کار دی صحیح سو نو موسی علیه صلوات و سلام په دې وجه باندې واله بیا موسی علیه صلوات و سلام ډیر جلالی وو یو خر روانو دوه کسان ولو هغه یو دا بل توای دا بار بوړي هغه ورته بار وړم به شک خو په دوه واره وړم په یو واره زنه سمړل هغه ورته یا په یو واره به وړي موسی علی السلام پر لار تیر دی پښتنه وکړه قبطی خاندانو خیر خو به یا ول دا دا مسله د زور تم پر دوه واره به در سره وېسم دی وی یا خامخا په یو واره به وړي موسی علی السلام لره خشم ورلی هغه سړی چاپیړ وای ته خدای قدرت وا سړی پر هغه ځای مړ شو چې مړ شو دا به د فرعون د کورنۍ څخه وو د دې ورځې د موسی علی السلام خبرې سره یو خو بل خوا ته شوې کله یې پرې شوې وطن یې پرې شوې علاقې یې پرې شوې بیا دغه د مړی کیس چې دی هغه ور باندې رالی هغه دغه ځای ونه صحیح شو او بیا حدیث کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي وای الله رب العزت موسی علی السلام ته ویل د دې سړی ما ستاسو ولې بدلوانه ونه خسته لمه ستاسو پښتنه ولې نه وکړه سړی تا ولې مړک تا سړی پر چی شوځي دې ته قتل خطا وایي صحیح سو نو موسی علی السلام ته یا الله نه يم په خبر الله ورته و فرمایله دا چې کم سړی تا مړ کی دا کافر او مشرک وو کې په ټول ژوند یې وار زیات کړی وای ما بل دې پښتنه ستاسو کړی وای چونکه از ما دشمن ولو سید ټیک ته پروا نه لري یعنی د یو سړی مرګ چې دی دا و نبی ته هم نه د جایز یو خو جهاد دی د جهاد میدان دی د الله امر دی د دې څه علاوه دا شی چې دی هغه نشته اوس موسی علیه الصلاۃ والسلام د وجلو په نیت نه دی وهلی صرف چې ظلم ولیکه موسی علیه السلام جلالی ولو ډیر ابیا چې کوی تور لرتل یو په واپس کې چرالی چې وی قتل خلق ټول مشرکان سوي وو د د مشر رور هارون علیه الصلاۃ والسلام دا تر زره ونی وی داس تر سر د بیرستانه ونی وی چې دا تا چش کړی دی موسی علیه السلام جلال ډیر درلود ډیر او بیا د موسی علیه السلام برکت دی چې پیغمبر علیه السلام په معراج کې په واپسی کې راتلی ده موسی علی السلام سره الاوال وسو څنګه کیسه دا ول چې شدار کو چې درته ویل الله الله سپینځوس منځونه را کو دا دا دا موسی علی السلام ورته ویل ما ته د خپل امت پته ده دا نه کوي ورس الله ته خواست وکړه چې دا دار څه راکم کړي بیا پیغمبر علیه السلام مبارک واپس د الله کړو د الله په سلام دغه سی ودی نه چې دا یو پیښ را لمه بین ده یا پیغمبر اسلام بیا ولاړی الله ته خواست وکړي چې الله دا مس الله رب العزت پنځل منځونه ورکم کو بیا چې واپس رالی بیا موسی علی السلام ول څو ول پنځل منځ او نس کېدل مکه وا خیر زار زار زار زار اخر کې پنځل منځونه پاتې شو موسی علی السلام ورته ویل ول ورسه په د پنځو کې مې چم وک او یار زه د الله سره شرمېږم ما وای ما تا ته دونه لوی تحفه درکړل موسی علی السلام ورته ما ته پته ده ما ته معلومه ده دا خلک دا نسی کولای بیا الله رب العزت لره واپس لالی نه صحیح سو پیغمبر سم فرمایي زه د الله سره شرمېږم او تاسو اندازه ولګوي د موسی علی صلوات و سلام اندازه د غي وکنه و صحیح وکنه و ولې د جمعې په ورځ راشتي د جمعې بغیر راشنه ولې په ماپښین په ماجګر کې راشي په سهار کې راشنه دا ولې خلک مرسو ورکسو مسافرو هغه وجه دا ده چې دا لمنځو ته خلک مطلب ترجیح چې داغه نور کې علم دې اٹک دې په کور کې مسې کېږي سو واجب خبره دا د الله رسول فرمایي اوس ګوره زبت سیم تبت سې مرته کې څه حیثیت نه لرو د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی په کور کې دی په دکان کې دی په دفتر کې دی په پیکشري کې دی په اسکول او کالج او مدرسه کې دی مدرسې د لمانځه اراده وکړي لمانځه لره روان شي زم منځ کوو د الله رسول فرمایي الله و دې نمازي ته داسې خوشاله لکه مسافر چې کور ته راځي بچان څنګه ورته خوشاله مشتي تر معلومي چې کله به یو ځای تللی بیا بچان څونه خوشاله یا به ما او تا پر کور بابا براتلی موږ به څونه خوشاله وو الله رب العزت زما او ستا یو ذره حیثیت نشته یو ذره الله رسول فرمایي زما او ستا ول منځ ته الله داسې خوشاله صحیح سو دا که 50 منځونه وي بیا بس یا خلکو انکار کړي وي دا غو ویلو چې ورور بس غسبل کار نه صدا غل منځونه دي موږ به کوو زه کاروبار څه وخت وکم دا اوس کوم داسې انسانان ستا هغه وای ورور هغه وای دملا منډه چې داغه تر مسجد ده ته نور غسل لري چی یې لکه دا لمن چې یو زیاتی شی الله را کړی دی خوښ دی کې کوي کې نه کوي په ملا پر دا لمن زو تړي ملا ګر سره بل 25 په یې ګر سره دا خلک مشته کله کله مولوی زاد دا سیاست ستا کار نه دی تخپل منځونه ور کوه ش ش جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام و امام پیغمبر سم مبارک چې بنو بیا به صحابي منظور کوي چې به وو نو چې به ډیر نه جوړ وو بیا به پیغمبر سم حاضر نه ولګو کني ټول منظور پیغمبر دا ثابت شي دي د پیغمبر علی السلام پیغمبر علی الصلاه والسلام ټول سیاست چې دی هغه د منبر څخه کړی غیر د میرا پس کړی ته څنګه ماته دا خبره کوي صحیح سلو سونه لوی سونه لوی د دین او د اسلام دښمنی دا او په څنګه رنگ کې ده اول یو سړی راته وایي مولوي صاحب داسې دی په دا دغه کې درېدی د انتخابات کې چې مطلب بیا زموږ څه مدد وکړي یعنې مطلب خلکو ته خبره مبره نو بل بیا ما یو خبره کړې وه د بل چا ته ویل د مولوي صاحب د دې شي سره څه تعلق دی دا خو ممبر و محراب خو دا خو د دې شي دپاره نه دی یار مولا تا چا بل زما ته ویلې په ډوډۍ کې ستا ور بیا به زموږ څه کومک کوي نو هغه څنګه سول هغه هلک چې ما ته دا خبره وکړه ما دا یوه خبره وکړه هغه هلک زما سره ناست و مال تور تو ور ته دا ویل هغه خبره ستاره ته وکه هغه ما روټ کړي او پر ممبر او پر میراب کې صحیح سره سیاست دا د علماو شی دی دا خو بیا بل خبر رسول چې د ازما او ستا و سیاست چې کم دی پښتانه وای سیاست باندې درواغ سیاست خو د پیغمبر علی صلوات و سلام منصب منصب دا کار د پیغمبر علی صلوات و سلام د صحابه کرامو که ته وایا ته خالل منځونه ورکوا نو د پیغمبر علی صلوات و سلام سنت خالد د مسجد سره تعلق لري هغه چې کښنه پیدا کیږي دا غځه ونه چې کله سړی مري تر هغه ځای د سترګې ور پټولم سنت طریقه ده نو ته ولې وای نو د باندې به پیغمبر علی مبارک نعوذ بالله نسته خبرې نسته دا ډیره سخته غلط فهمي ده نو موسی علیه السلام وسلام خپل ورور چې دی هغه تر ژره ول دا څه کوي دا دې چې شو دا دې څنګه کیسه وکړه او موسی علیه السلام چا سړی مړ کې الله ورته فرمایلی چې کې یو وارم زما نوم اخیستی وای ما به پرې شي نه وای یو وار هم زما نوم دې کافر چې دی هغه ویلی وای یا اخیستی وای یا زه یاد کړی وای صحیح سلو څونه عجبه خبره ده او بیا روایت پکې راځي ابو نعیم اصفهان یو روایت نقل کړ سعید ابن جبیر سره فرمایي ابراهيم عليه صلوات و سلام په خپل کور کې ناس یو ځوان راغی چې راغی ابراهيم عليه السلام پښتنه وکړه خیر خیر د کوم خوا رااله څنګه رااله زما کور له بغیر د اجازه هغه ورته زه خو اسرائیل یم دا اول چې کله الله رب العزت د انسانانو مطلب ترتیب مرتب جوړ شو اول اسرائیل سم پستر ګمال مې دی پستر ګمال مې دی را لې بده چا روح به قبض کوي هغه خبره بیا الله رب العزت داخل ګبډي شکنځای بد ورته ویل بیا الله رب العزت اسرائیل سم پټ نه پښتنه ستنه مشوره ست بس چراله کدی دوه رکعاته پاتو کدی یو پاتو کدی تایاته پاتو کدی سلام پاتو در ورځ بس ټیم نسته دا دماکت چې کیږي چاته دا نه وایي چې ژر سوروره دا یو ګوله لا پسې وکړه د مکه زه کېږم دا نیمه ګوله به دې کړې نیمه پاتې د مکه اوس د مرګ نه راکړم ابراهیم علیه السلام چې پوښتنه وکړه اسرائیل علیه السلام و ډېر ولته ماته څه ټیم راکړه ما چې اسحاق علیه السلام راشي هغه د باندې وتلی دی اخر دی ورته ودرېد انتظار شو اسحاق علی السلام چې رالی بیا ابراهیم علی السلام ورته ویل داسې زه روان یم زما د مرګ ټیم دی پلانې پلانې نو دونه سره وجړل ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام دا ټوله کورنۍ دومره سره وجړل چې هغه رخصت سره اخستي نو اسرائیل علی السلام دې زړه وسوځي هیڅ هیڅ لکه کله کله خدا نه خاصه څوک جیل لره بیاي افغانستان کې خدا شان ډیر څوک برالو څوک د کور بیول نو ګران کارو نه اوس ابراهيم عليه السلام بچانګر د پجړا دی هغه د ارمان خبرې دي د سفر لار د په مخ روان دي قرار اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام ابو نعیم اصفهانی فرمای سعید ابن جبیر چې روایت د صدی الله لره ورل چې الله دا سره کم خزړم پر وس وزل سو آی سره کم خبره وس بیا الله ورته و فرمایل پروا نه لري ورسه چې کله ابراهیم علیه السلام بدسلو بیا په خوب کې د روح چې دی هغه قبض نو مرګي ابراهيم عليه صلوات و سلام هم نو سزغمله موسی عليه السلام خو دی ولید نو ما وتات والمرته وز د لمر په مخ کې موږ چې شو اخلي چراغ هم ډیر غټ شي دی یو معمولی قدر دغه غمیان ست دغه کښنی کښنی شیشه د خولیانو غنی غون ډیر کړ دی لکښنی دا خو بیا تر رڼا کوي چې پر لمر باندې برابر شي زموږ د انبیاو دومره فرق دی بلکې تر دې لا هم زیات چې دغه کومه شیشه ده د خولۍ غرا واخله یا دغه معمولی شی او لمر را واخله پر رڼا کې څو فرق صحیح زموږ د انبیاو مابین تر دې په کربو ډیر فرق شته درجه اوس موږ مرګ ته څه تراکو په مرګ مې مسخري جوړ کړي دي غپي جوړ کړي دي لطیفې پر جوړ کړي دي ټیک ټاکونه پر جوړ کړي دي چې اندا موږ غپ غړو دا غپ نه ده بی عائشه صدیقه وایي وای چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کړي ما چې د دکم خواري ولې دي ما چې د پیغمبر علی السلام کم تکلیفونه ولدل د مرګ ول بیا پس لا اگر سما دوانه د کړ چې خدای مرګ را تاسانه کې مرګ د اسانه کار نه دی مرګ د اسانۍ کار نه دی دا چې هر سړی باندې رالی بیا به پته چې دغه ولګېږي نو پیغمبر اسلام فرمایي والله لو اني عنده لاريتكم قبره الى جنبه طريق عند الكثيف الاحمر متفق عليه ما بدر شو ولې وی چې د موسی عليه السلام قبر دغه دی صحیح سلو مرګ ډار مرګ ډیر ګرانه پیاله ده الان کې اوس موسی علی صلوات و سلام خو عظیم نبی وو ابراهیم علی السلام په دنیا کې چې ولوچ شي په دې دنیا کې وچ شي دا نوح علی صلوات و سلام خو تقریبا نو غدي نن نیم سو کال خالد دعوت تبلیغ چلولې نن نیم سو کال او په دغه نیم سو کال کې مې 15 شپې ته کسان یا څپور تک شته د ایمان یا راوړل نور ګس سخن ور باندې وای مسخري ور باندې کوي غاپ ور باندې کته ته د کوم خول راغله نو علي السلام به کشتي جوړوله څه به د ورځې جوړه کړې د شپې به کور ته ولاړ چې راتلی سر بیا ګرځه ماته کړې سره کشتي بیا ماته سوي تختې به یو ځای بل ځای پرتی بیا نو علي صلوات والسلام ته الله او فرمایل ته اوس په وساته دا اولنې خبره ده د سپي سپي چې وساتي د داسې د چوکیداری لپاره جایز دی اوبس بیا نو د شپې به خلک نه راتلل صحیح سو دا د کشتۍ جوړول او جهان به مذاق او مسخري ور باندې کول نو خبره دا ده چې ابراهيم عليه صلوات و سلام ډیر وژړل ډیر ارمانون نشرو سو بیا ولاړی اسرائیل سم الله ته خواست وکړي چې الله دا داسې مسله ده څه چم په وک الله ورته و پرمایل داسې وک اوس ابراهيم عليه صلوات و سلام خو بدو چې دی وفات یې کړی دا ما ته خپستر ګورته ګور سان خیر هیڅ کله کله یو ظالم یو جابر یو قبضګر شپش پښ میاشتې چې شي زکندنی یو زکندن هغه دی چې د انسان د ګناو د رزیدو وجې هغه خبره ده یو ځکندن هغه دی چې دا عبرت دی د جهان د پر الله یو ښکاره کوي لکه غیر الشیران د یهودو شپږ شپږ نیم وکال دی چې شول ځکندن یو زموږ په علاقو کې ډېر خلک شته چې کالم ځکندن یې زامن املا ته وای پیر ته وای هغه ته یو ښه سړی ته وای ته دوا وکړه چې خدای د دوه جهانو سره یو جهان ته کې د دې دا معنا ده چې مړ سي صحیح سولو کنه عام طور الله رب العزت داسې تکلیف پر چا نه راولي دا خبره ختمه انما ذهب بابنك وقالت اخرى انما ذهب بابنك فتحاكم الى داود دوی شجې ناشتي ولې یو لیو رالی د دواړو شجې دوه کښنیان ګرځېدې یو د یو یو د بل د بل نو یو لیو رالی یو کښنه یې چې وی وړي دلته یو کښنه پاتې سلو نو به یوې شجې ولزماغه پاتې سو بل ولزماغه پاتې سو یوې به چم کوي بل برشتیا ولا مطلب دی ویغه وی وړي ابو لول چې د دې غولي پاتیر دام د بخاری او د مسلم حدیث دی نو کرا داوود علیه الصلاۃ والسلام نه داوود علیه الصلاۃ والسلام نه چرال داوود علیه الصلاۃ والسلام چې تو وکتل یو شزه مشره و بل کشره ولا بس حساب ورته ولګي بیا په سلا وکړه چې دا د مشره دی او خیر فیصله د ځان وکړل وحی نه ورته سوي د الله له جانبه دا شذ بیا فیصله خو نه منل کېدل یا نو مشر ته دی ولي ورک کرا بیا را سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام خو بیا د داوود عليه السلام زوی ولو هغه نبی او بچاو د ګرد دنیا دا ټول مرغان دا ټول پرندگان د د ما تحتو د د پابندو د د خادمانو دی براتلی هغه شام مصر کې اوسېدی د دونو غټ تخت ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي شپږ لکه خالی کرسي پر پرتې وي شپږ لکه لکه زموږ ته اجازه نه دي شپږ سوه کسان کې ځای د دغه شپږ لکه کرسي پر پرتې وي پر سر به مرغان روان نو سایه به ور باندې کړې وله نو دی به دغه وطن سبا سار روان سول مطلب غرمه بیلته کابل ته راورسول په کابل کې به ډوډۍ موډۍ شي مې وخوړل بیا به قیلوله وکړله بیا وبرته مازیګرۍ خوا ته روان شو ماښام نه به ورسېد نو څنګه تخت و چیرې روان په زرو کیلومتره دی خو د دې څه دا معلومه سو چې کابل جان چې دی هغه د ډېره وخت کابل د اوس کیسه نه ده کابل دونه قدیم تاریخ لري چې سلیمان علیه السلام به تفاسیر فرمای ولر راتلی کابل دا وخت سي انو چې کې چوس نظر سوی دی د چا پر پیرزو کیږي نه د چا پر ربلیږي نه چاته خندا خون نور کوي چاته شورت خون نور کوي ګرد جهان په دې انتظار الان کې کابل خو اوس داسې په حال داسې دی لکه یعنی چې یو زره یو شی نسته جهان پر ځان ایران دي افغانان پر ځان ایران دي د ګر بارډران پر باندې یو ور په پیدا کېږم یو ګوله پیدا کېږم صحیح سو نو کابل چې دی هغه سليمان عليه السلام لراتلی نو دونه تخت ور سره وو نو خو کیسه دنه یو کیسه خلرینو د دې څه انکار نشته صحیح سو نو سليمان عليه السلام د دوه شي بیرته راغی چې دا چې دا چې زموږ مسله ده دا چې موږ ناشته ودا چې ولې وراله دا چې زموږ بچي سليمان عليه السلام ته الله رب العزت واقضاهم علي پیغمبر سم فرمای په صحابو کې حضرت علي کرم الله وجو ډیر ضرور قاضي دی پیغمبر سم دعا ورته وکړه نو بیا د ډیر زبردست قضاوت الله رب العزت ورکړي ډیر پام د قضا په والا ورکړي نو سليمان عليه السلام ډیر زبردست قاضي وو ډیر زبردست فیصله کول ډیر د جهان په نبس په یدی یو ورځ ناشتي بیان کین نو یو غلا سوی ولا چې غلا سوی ولا نو اوس دا نه معلومیږي چې غلط څوک دی سليمان عليه السلام ته ګرد خلک ناشتي بیان مې ورته کوي وای د کم چا پر سر باندې چې بړکه د غلا غ کړه هغه غل دی خلک ګرد نه است قرار یو سړی چې کم غل وغه دی پټ سر له لاس ورچ ای بڑ کرالی سليمان عليه السلام ول دول راولارس وزه پر سر خو بڑ کنه ولا دی په ځل کې غل غل وونه چې وای څه په سات را وس ول غل هغه دی چې پر سر بڑ کته د جر پر سر وکته ما سر له بڑ کته کې مفاره بس غل چې دی هغه معلوم سیس نو دلته چې سليمان عليه السلام وکتل دې شجې دي چې دې ناری دې کښنه ورک دی داوود عليه السلام بابا چې دا هغه پاغه بارک په سره د مشرف بارک کړي دا او دلته قرار سليمان عليه السلام څه چم وکي ولتی مال یو چاړه را چاړه چې راوړل ولدا ځنې مې کوم دا یو کښنه نیمه دی وی نیمه دی بل هغه مشرف السيد اکش دې چغې کې ولې یا یا یا رحم وکړه ته لږ رحم وکړه بس دا د دې دې ذکر څه نه غواړم سلیمان علیه السلام اکشنې را واخلې او کش ته ورکړ مشته ول دوه ټوکړې که د دې زوی خو نو تللی و کشر ول یا یا مې مې مې وجنه ما بس دا د دې ذکر څه نه غواړم صحیح سو نو دا فقضا به الصغرا بیا سليمان السلام فیصله وکړه دا کشر شج د پاره ولدا کښنه استاد څونه غټ حکمت دی او څونه غټ فهم دی او څونه غټ عقل دی دا خبره بیا ختمه سو دام د دا بخاری او د مسلم حدیث دا بل حدیث دی بیا د بخاری او د مسلم دی چې الک هلته الک چابي ورلات زما کمرې مېلمه ده خبره دا جوړه سوله سلیمان علیه صلات وسلام باچا و تقریبا نیوي کوروالا وي یا سل کوروالا وي داود علیه صلات وسلام تقریبا زر کوروالا وي هغه وخت دغه څه و جایز ولې یا بمنځي وي باندې نیوي نن به زه ټولو لره ورځم بیا به زما د هرې ښځې سه یو یو زوی پیدا کېږي زه به دا مطلب نیوي زامن سو سل زامن سو یو کال بعد دا به ټول زه په جهاد کې لګوم دا به مجاهدین دا به د دین لپاره جنګیږي ملائکه ولر رااله ورته ویلې چې ته ان شاء الله د مصرفو بچاو دا ان شاء الله یې رسوله نه وویل چې نه وویل خیر انتظار انتظار انتظار چې کله و میاشتې اته میاشتې نه میاشتې پرس ولې په دې سلو شوزو کې یا په نیوي شوزو کې یوې شځې نا تمامه کښنۍ چې دی هغه راوړي یوې شځې ناتمام ناقص اپر کښنه چلانه یې پرسوي مړ کښنه یې راوړ چې راې وړي بس سليمان عليه الصلاة والسلام ماريان سجده څه رقم سوسو هغه وجه دا وسوله چې د ان شاء الله نو وایي کې ان شاء الله ویلی وایي نو بیا به ده د ته الله سل زامن ورکړي وي او ټوله به په جهاد کې وي ان شاء الله تورې دومره مهم تورې دي عاجزانو دوه ځای به زه دروښیم یو خو مشته قسمونه ډیر اخلو قسم قسم والله بل بل کله مې مراچ وجرې لره یو شی راغواړي یا والله کې راغواړي یا نه کوم دا زو چې بیا شی ول راوړم هغه دی وخوري نو زور ته وایم که ستا ول قسم دی بیا خو به نه راغواړم که تر کوم سل در باندې اوښت بیا یو سل یو ان شاء الله تورې چې دی ته سل واره قسم واخلې خالي ان شاء الله ورسره وایې او بیا تا هغه کار وکړې چې تا ول زه بیا نه کوم قسم دی اخیستی وي په تا باندې هېڅ نه کېږي حانسېږې نه قسم نه در باندې دا ان شاء الله یو دا ډېره پیدا کوي دویم خبره دا ده یو سړی چې ان شاء الله ډیر وایي یو خدا چې ان شاء الله دی چې یو سړی وایاره ان شاء الله الله واحد لا شریک ذات دا کوپر دی کوپر ان شاء الله د شک د پاره راځي تر اوسه به چا دا نه ویل چې زه د پلاني اجي صاحب زوی یم ان شاء الله او ان شاء الله خو موږ نه وایو شک د پاره راځي او دلته د الله په وحدانیت کې نو شک نشته نو موږ څنګه وایو چې ان شاء الله یو سړی وي پیغمبر علی السلام ان شاء الله خاتم النبیین دی دا کوپر دی تا د الله د رسول په ختم نبوت کې شک چې دی هغه پیدا کی یا دا وای چې دا قران ان شاء الله حق دی دا خو حق دی دا یقیني خبره ده ته څنګه پر دې ان شاء الله وای یو سړی ګوره په سپین ورځ دی لمر ویني و یاره ان شاء الله ورځ ده ورځ خو د شک د پاره ده ان شاء الله راځي نو دا خو ورځ ده یو سړی په غار نه وتلی دی نور معلومی جو کښنه سروي دی دا اوس بتی لګی جای کل مره قتل ورځ ده کنه ده ان شاء الله وای ورځ ده ټیک ده سید شکر دستا پس پین ورځ سړی وای چې ان شاء الله د خپل پلار په باره کې وای چې ان شاء الله زه ان شاء الله د پلان یې حساب زویم نه وایو دا سی به ما او تا هم په دار کم ځایو کې ان شاء الله نه وایو ان شاء الله هغه د چې روان وخت دی او ما ته په خبر نه چې څه به پیښیږي ان شاء الله هغه د چې تیر سوي خبر دی یاره ان شاء الله دا سی به ولا سیسو نو یو سړی چې دی هغه کوروالا ته طلاق ورکړي ان شاء الله پر ما طلاق پر ما په درې طلاق طلاق ان شاء الله دا کله چې خلک موږ لرای چې کوروالا ته طلاق ورکړي بس بیا د طلاق توري نه وای وای ما صدا چې خبره وس چش دی ول تخې وای وای هغه دغه توري مو ویل الته چې ځای نو د ویل دلته چې ځای رالی دی نه وایي صحیح سلو نو د چې ان شاء الله ویلې وای چې کور والا سړی وای خدا نه خواسته چې پر ما په درې طلاق طلاق یې دا مذاکره باندې طلاق نه راځي زه اوس وایم چې یو سړی مثلا زه کور والا ته پر ما طلاق یې په دې طلاق نه راځي دلته چې دا دای کله وای خپل کور والا ته ان شاء الله پر ما طلاق پر ما طلاق ان شاء الله په داغه مجلس کې ورته ویل د داغه خبرو بعد ورته دی خدای سړی طلاق اوس وای او ان شاء الله 15 منټه بعد 10 منټه بعد وای صحیح سلو ګانټه و دا بل زو هغه نه نو دلته چې دی ان شاء الله وای بیا په دمه دا کور والا نه طلاقیږي کور والا نه طلاقیږي دا د ان شاء الله برکت او تا یو چاته ویل چې ستاته ویل چې سبا زما مېلمه ته ان شاء الله درځم نو ورلې هیڅ شی نه کیږي تا انشاءالله ویلی وو تا چا سره وعده وکړه تا انشاءالله دا, ش... دا پلانې شی به زه در کوم پر ما دون روپۍ باندې یو دې ټول تال وعده ده در کوم یې که دې نه کې ور دا وعده الخلافي ده او که چیرته انشاءالله وویل به دې نه کې ور هیڅ پروا نه لري څه دا انشاءالله کې دغه اثر الله یې شي موږ به د خپل ژوند سره انشاءالله چې دی هغه ضروري کو انشاءالله چې دی هغه ډېر ډېر کار باسي زما او ستا قسم پر ما او تا نه اړي زما او ستا کوروالا چې دغه نه را باندې طلاقې شي صحیح څه طلاقونه راغلي دي چې دا یو ان شاء الله یو ویلې وي طلاق به نه وي راغلی نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دی سليمان علی صلوات و سلام ان شاء الله نو ویل الک پرشتي ورته ویل ته وایې ورش دې مصروف وو پامه بل خواته سو خبره ده کله کله یو سړی سره شایسته موټر غټ موټر سره یې تیل روپۍ هر څه لري ځم وایي درالم په نیمه ګنټه کې کراچۍ له در ورسېدم درالم د نیمه ګنټې لار مې پاته هغه پر لارې باندې وشي سید موږ یو وخت ځای مېلمانو انو لیر ولاړو په سفر باندې تقریبا مسونه ټوټل 15 کیلومتره پاتو ټلیفون راوکې پر کم ځای مال در ورسېدم سترخان اورک در ورسېدم سترخان اورک موټر ما چلوي یاره چې یو موټر رالی زما خیال ګوره څو چیر پراتو زه چیرې وم موټر چیرې و یاران چیرې صرف انشاءالله پاتې شو موټر واوښتو پټ شو یوه خوا بل خوا کټ کډې کې پراتو سترخان اوار که در ورسېده موږ دا خیال پنځه منټه کې رسېږو سترخان به اوارې موږ به ورسو هغه سترخان څه شو موږ څه شو اختر څه شو ډوډۍ څه شو ګرد شان سره ولاړ نو په ان شاء الله کې دغه برکت دی ان شاء الله دا کار وکوم ان شاء الله قول دی ان شاء الله زه کوشش کوم بیا سړی نه مؤاخذه کیږي او که سړی اسی دعوی کوي نو موټر سره دی بس زبدا چې زبدا رسیږم یار دا ټول موټر د الله په قدرت کې دی د ازما استاد ځان د الله په قدرت کې دی د الله قدرت نشنه بیا خبر خلاص ده اخر حدیث دی وعنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کان زکریا نجار رواه مسلم انبیا چې دی هغه اکثره کارونه کول اکثره داسې وو اوس آدم علیه صلات وسلام کېتیانی وي مځکې وي کښت وو غنم وو پلانۍ پلانۍ خپل بچان خپل ځان روزګار برابر کړی دا غره کوم سليمان عليه الصلاه والسلام وي پر منبر ناس دغه چلېنې به جوړولې دا ټوکرې نه دای جوړولې داوود عليه الصلاه والسلام وخت چې دی باچا ولو نور نبی و راووتی د باچا چې پښتنه وکړه خپل ځان یې بدل کړی وو چې داوود علی السلام په باره کې څه وایي هغه ورته داوود علی السلام خو ډیر عظیم شخص دی خو یو دغه شته د بیت المال سي نه خوړلې په خپل لاس یې ګټلې نو شو بیا الله ته وجړل بیا الله رب العزت دا اوس پن د لپاره داسې کله کوم دا به جوړولې دا به خرڅولې بیا په هغه باندې خپل گزاره کوله دا هغه رقم شعیب علی صلوات و سلام بیا رمې درلودي هغه کوچو شلومبې وي مستې وي دا شان دا هغه رقم ادریس علی صلوات و سلام وای درځیو کالی جوړول صحیح سلو موسی علی صلوات و سلام شپانولو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل چوپان ولو مطلب د چا په سنې قتل په په په په څو روپۍ تنخواه دا د نبوت څخه مخکې خبره ده او هغه نور ټول نبیان هم دا کارونه هم کول زکریا علیه صلات وسلام بیا نجار و تخته و اره و چټک و میخ دې سره تعلق بس په دا خپله ګزاره کول یعنې د دې څه دا معلومه سوله چې کاروبار کول دا بد کار نه دی ښه کار دی کوم لا دی که تبلیغي دی که مجاهد دی هر شی چې دی خپل کاروبار ښه خبره ده مطلب علم او تدریس او منځونو کیسه دا وکړه بیا ورسته خبره دار کم سو چې دا متأخرین علما چې کم بولی اخره زمانه سل 200 کال مخکې خبره مثلا هغه کې دا فتوا ورکړه چې یاره علما او د پاره کاروبار نه دی په کار ځکه علم ضایع کیږي د چې امامت تم کې او کاروبار هم کې منځل را رسیدلی کاروبار خو د ماجد مخته بنو نه کوي صحیح سو بیا علما و فرمایل چې اوس ودی ته تنخواه ورکول پر دې منځو باندې جایز کني په اول سر کې دا شی جایز هم نه ولو لکه څه چاته کلمه ورز د کینو د خو نه دا کلمه راځه په پیسو درز د کوم دا خو نه د جایز ها ما وتا ته وخت درکې زه تعالی دار لم ما ته ټیم درکې دې ټیم پیسې درسه غواړم نور پر دې کلمه شریف نه درسه غواړم د المنزلم د غسی دي چې مرده دې ټیم روپی وملایانو موزینان ته ملاویږي پر الله اکبر الله اکبر به نور کوي او مشته ټول ذمہواری ده نو زکریا علیه السلام نه جارولو هغه کاروبار کوي د خپل بچانو د پاره روزګار چې دی هغه مطلب طلب کړی و او هغه بیا کوي او حلال ګولای پیدا کوله څومره زبردست یو پیغمبر سم مبارک ناست یو سړی تیر شو نو صحابي ویل یاره دا چې اوس ښه زبردست ځوان ښه ځواني ښه صحت الله ورکړی چې دا کش کې فی سبیل الله وایي کش کې فی سبیل الله یې جهاد یې کولی د الله رسول فرمایل که دغه سړی د خپل بابا او ادیه دپاره حلاله ګوله پیدا کوي روان دی په بازار کې دا فی سبیل الله دی که دا سړی د سواله ځان بچاو کړی دی په بازار کې ګرځي او کار او کتار کوي دا فی سبیل الله دی که دا سړی د خپل بچانو د پاره یو حلال ګوله طلبوي دا فی سبیل الله دی که د خپل ځان د پاره یو ګوله چې داغه پیدا کوي دا فی سبیل الله دی او که د نامو او د ریا او د شهرت لپاره دا فی سبیل شیطان دی دا هر ریړی دا هر رخصه دا هر دکان دا هر ملازم دا چې خپل ځان د پاره حلال ګوله پیدا کوي بیا فی سبیل الله دی دا اوس فی سبیل الله دې ته وای چې جهاد لرتللی تبلیغ لرتللی علم په علم پسې تللی حج لرتللی عمره لرتللی خپل پیر او مرشد خانه قال ورغلی دې ته مش په سبیل الله وایو د الله رسول هغه بازار کې کوم خلک ګرځي د بچان د پاره ګوله پیدا کوي دې تم په سبیل الله وایي صحیح څونه اسانه خبره ده والله رب العزت مشته حلاله ګوله راکړي او په حلاله ګوله سړی ډیر شش کار کیږي ډیر شش کاری خاص کر د علماو د پاره نو ملایان ګرد وروره ستا و ختم ته نه ستا و اسخا ته نه سارا خپل ملایان دي اسخا ته نه است کنه کې وای دا پنځ پیری چې وې کې د گزاره پاغه باندې کیږي دې څه ضرورت دی چې سمولی صاحب تعالی رب العزت خپل دکان ور کړی ا دکانم کې منځونو مر کې دا په ډیر شخوان کې یا کله تناس دې کې اندورالې ګ ذکرالې ک د بانک سودرالې بزاغه سلسله 10 روپۍ درکې نو اوس ګوره یا دکاندارانو ټول و الله ته سترګې دي چې الله دکان مې خلاص کړي اوس ما ته ګوله راکړي د مولوي صاحب په تا کې سترګې دي چې خدای پاک دې خوا دې درلې وزدت یو شی ورکړي بیا ما ته هم پسې راکړي څونه بده خبره ده و شخوان کوي حلال کاروبار ما په خپل لیدل نه دی یو ملا ویلې شغټ ملا واغه ویلې یو ورځ یو سړی و د لاسونه تړاکې سوي وو لاسونه تړاکې سوي وو د غره کې ډبرې مبرې ماته ولې ول د الله رسول دا سړی پر لاس مچکی چې دا لاسونه یې بیا به ژر قیامت راځي نه حلاله ګوله به یې او چونکې موږ درواغ ډېر وایي هر قدم یې د درواغ دی ورسه بازار له ورسه هغوی دوکه نه وي چې روپۍ پیدا هم ولاکه کړي چې دوکه نه وي چې روپۍ پیدا هم ولاکه کړي د دوکې سل روپۍ بغیر د دوکې یو روپۍ چې تا دوکه و چل نه دی پکې کړی الله به دا یو روپۍ ستا د ګرد کور لپاره کافي کړي که دې چلو دوکه وکړه سل روپۍ به ستا دپاره کافي نه وي دغه شی دی نو صحیح سلو پراپرټۍ والا څه وایي شورب والا تناره والا چې ګرد د ورځ د اور پر کوره باندې ناشتي ده په دوزخ کې بیا پر اور دا ډېر زور غواړي کساب لره ورسه ورور یو غیې په دوی میز کې راوستلی اته ورځې د باندې تړلی دي که نه هغه مړې مړې ګامې شو غواوي پتا باندې خوري مرګ ته 15 منټه پاتې چاړه باندې راوخه د خلکو کورو کې غواوي مري بیا دی راولار شي چې جری حلال کې وینه ګر سره نه وي کې بس پر کساب خرڅ کساب راي سورور او چې د اذان ټیم په منډه د هم اجت لمنډه کې له جمعه تر استیریږي ظالم تا خو د باندې چې شکړې وو یعنی د دې دا معنا ده چې الله خالی په مسجد کې د باندې نسته د دې دا معنا ده چې زه خالی پابند یم د الله په مسجد کې د مسجد د باندې نه یم صحیح سلو او زموږ ژوند دار کړ الله دې هر چا ته حلاله ګوله ورکړي ډیر دې ورکړي برکتمن دی ورګي او بیا خاص کر سړی اذکار ډیر کوي خاص کر لا حول ولا قوت الا بالله سړی ډیر وای د الله رسول فرمای الله رب العزت په تا ته روزي درکې رزق درکې چې کوم سړی استغفار ډیر وای هغه ته الله رب العزت رزق ورکوي او کوم سړی او داسه سره ګرځي هغه ته الله رب العزت ګوله ډیر ورکوي په اوداسه سره کم سړی قسمونه نه اخلي هغه ته الله رب العزت ډیر اور کوي کم سړی سهار وخت راووتی واغه ته الله رب العزت ډیر اور کوي صحیح سلو اوس موږ ګور ته الله دونه راکړي د چې ګر سره د پر دسترخوان کښین د بسم الله ضرورت لا نه پیښیږي بغیر د بسم الله موږ مړیږو بغیر د بسم الله صحابه کرام فرمایي موږ جهاد ل روانو د پیغمبر اسلام سره نو پر لارې باندې موږ ته پیغمبر سره یوای وکجوره راکړه یوای وکجوره بیا اخر کجوري ختم سولې دغه خورماوي ختم سوې دغه د دې چې کومه تاکیانی دي دا پاتې سولې وار به یو په خله کې زبېشل لز بېشل لز بېشل بیا بیا بل تور کې زبېشل لز بېشل سیس دا سره کوم خبره ده دا دین چې تر ما او تر رسیدلې دومره په عزت هغه د هغه صحابه ویني وي ما اوس تا ټګي ده وچکله کټګي ده کملا دي کپر دي پیران خو ګر سره دوه کسان نه حساب کړ ټول به ان شاء الله الله پښتنه لا نه جوړ کې چې تا چیش کړی دي سیده به ډایرکټ جهنم لرځي دا هغه خلک د خلکو کورونه ور خراب کړی دي خاوند کورواله سره خطا استلې دي طلاق کړی دي ورور ورور سره جلا کړی دي دا هغه خلک دي صحیح سلو مشرمېږي په دې خبره کریړی چلے کرکشه چلے آ یو دادی چې د ملایان د پاره چې رخصه چلے لنګوټونه په ماجد کې کښېږي غټه تړلې ده لار شمله پر یو ځغلې زر دې پر بل ځغلې خلک خندر وي په هغه لباس کې به کاروبار نه کو چې کوم ته امامت ورکه لکه ستالم غټه ډېر د اعزاز شي دي الته چنه وي الته د شود سره غب کوي الته دي اندار پر برابر کړي دلته اوس د بیروزګاری ډېر سو ګرځان مجاهدین تبلیغیان سپینزر رملایان او رخصیر روان کړي ورور پر کم چوک ولاړ هغه چوک د خپل نور معلومیږي صحیح سلو ښه زبردست خولې په سر ته زموږ ډېر داسې ملګري سته ملایان اسپتال راشي چې راشي په اسپتال کې مطلب بچی یا کوروالا یا خور یا لور نه جوړي هغه لنګوټه ده هغه صدرې ده هغه تسپیر دی په لین کې ولاړ اے ملا ظالمه ته خو نه لنګوټه وکاږه خولې په سر که پټو پر سر واچو څوک به دې نه پېژني ولې په جهان باندې ځان ته چې پټو پر ځان دغه کې ماس ماس ولګی تا څوک پېژني څه ضرورت دې دون خبرو ګنې سپینږیری سړی مشر سړی دوه زره کسان په تابسل منځ کې په لاین کې ولاړې وار دي وخوا ته پوري بیا دي بل خوا ته دا څه خوند کوي دا د ملایانو ډېره غټه غلط فهمي ده ډېره غټه غلطي ده چې راځي خولۍ په سر که پټو وتړه پټو پر سر واچوه راسه خپل کور والا بچان په بلې کوې په خپلې وکړه دشت پوریه وارد لګ وټه ټنګ نیولې بیا شمله ورور پرش کې پساو سوي بده خبره او دا د ملایان د پر خبره کوم کله کله مر هسپتالو لر ولر سو چې کم زموږ یار دی هغه ولا کر خبر چې دا څوک راغلی علاج وکړو ډاکټر لا ورسو پسان ورکو په لین کې ولاړ هیڅ څوک ولا کر خبر کته لنګوټه تړلې ده مسواک دی بجیب کې ولاړ دی تسبیح په لاس کې زاری کوي چې یار زما نمبر کله راځي هغه وکښې نملا صاحب ناری مو دا صحیح ده خپل ځان صحیح په خپل نبی عزت کوي خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد